ورته ووایه که پلرونه مو، زامن مو، وروڼه مو، مېرمنې مو، خپل خپلوان مو، هغه مالونه چې ګټلي مو دي، هغه سوداګري چې تاسو یې له سړېدو وېرېږئ او هغه کورونه مو چې ډېر یې خوښوئ تر الله، رسول یې او د هغه په لار کې تر جهاد کولو درته غوره وي، نو بیا تر هغه صبر وکړئ چې الله خپله فیصله درته راوړي په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د فاریاب ولایت په ګرزیوان کې پوسته پتحه څلور تنه اربکیان قتل د قومندان په شمول څلور تنه نور ژوبل ګڼ مهمات یې ولجه شول د کندوز ولایت په قلعهزال کې د قومندان په ګډون پنځه تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شول د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو کې ټانګ ویجاړ څلور تنه عسکر ووژل شول د زابل ولایت په قلات کې د دښمن په بمبار کې اته کورونه یو دارالحفاظ او دوه ترانسپورتي موټر له منځه تللي خلکو ته درانه تلفات اوښتي په افغانستان کې د امریکایي محاربو یرغلګرو په خلاف روان جهاد د اسلام له نظره د کفري تهاجم په خلاف فرض عین دفاعي جهاد دی زموږ د دین ټول اصول او فقهي مذاهب په دې خبره اتفاق لري چې د محاربو کفارو د تجاوز په صورت کې پر مسلمانانو جهاد فرض عین ګرځي دا هغه واضح الهي حکم دی چې هر د ایمان خاوند ورباندې باور او قناعت لري په افغانستان کې روان جهاد بین الافغاني جنگ یا قتال بین المسلمین نه دی دا جنگ اوولس کاله پخوا هغه وخت پیل سو چې امریکا له هوایی او ځمکني ځواک څخه په استفاده په افغانستان یرغل وکړ او په مقابل کې افغان مجاهد ولس دفاعي جهاد پیل کړ له همغه ورځې زموږ په خلاف د دې جنگ ټوله پلانګزاري ستراتیژي اکمال او پر مخ به ولې د امریکایانو په غاړه دي که بین الافغاني جګړه وای په دې کې به یو نیم ټریلیون امریکایي ډالر نه مصرفېدل په زرګونو امریکایي عسکر به پکې نه وژل کېدل او په لسګونو زره نور به نه ټپیان کېدل اوس هم د دې جګړې نوې ستراتیژي د امریکایي مشر ټرمپ لخوا طرحه سوې او عملي کیږي او د لا اوږدولو لپاره پوځي بودیجه د امریکایي کانګرس لخوا منظوریږي زموږ ولس د سر په سترګو ویني چې پر سر یې امریکایي څرخکې بې پیلوټه طیارې او امریکایي جیټ طیارې پروازونه کوي زموږ ولس د متجاوزو امریکایانو پوځي شتون په سترګو ویني دا خبره به له واقعیتونو سره ډیر توپیر ولري چې په یو بل هیواد کې ورته دا مسله بین الافغاني قضیه معرفي سي د امریکایانو هغه ملګري چې په افغانستان کې د اشغالګرو ملاتړ کوي او د خپل دین ولس هیواد او ملي ارزښتونو په وړاندې جنګیږي او امریکایان یې اکمالوي د اشغالګرو په خوا کې د دوی شتون د جګړې ماهیت نه سي بدلولای ځکه مستقل خلک نه دي د امریکایانو له خوا په افغانانو تپل سوي د امریکایانو ستراتیژي تطبیقوي دا جګړه په راس کې د هغوی په وړاندې نه ده پیل سوې هغوی اجران دي لکه د شوروي اتحاد په وخت کې د وخت افغان کمونستان چې اسلامي امارت په ولس کې ژورې ریښې لري، همدا اوس د افغانستان په اویا فیصده جغرافیه باندې مکمل کنټرول لري، په افغانستان کې د افغان ولس له هیلو سره سم اسلامي خپلواک نظام یې هدف دی. اسلامي امارت د شریعت په رڼا کې نړیوالو مناسباتو، حسن همجواري، دوستانه اړیکو او د ملتونو ګډ سوله ییز ژوند ته درناوی لري او له نړۍ سره مثبتې اړیکې غواړي. دا به ډېر ناعادلانه او غیر منطقي وي چې یو بشپړ ولس چې ویاړمن تاریخ لري په ترهګرۍ او بغاوت سره مسما شي. هېڅوک د دې حق نه لري او نه هم باید داسې وکړي. د لوړو وضاحتونو په رڼا کې که بیا هم څوک یوازې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه د ملګرو د خوشحالۍ لپاره د دین صریح حکم باطل اعلانوي او د الله تعالی د لارې مجاهد ملت باغي او ترهګر بولي دغه کار له امریکایي متجاوزینو سره په اشغال کې ملګرتیا او د مستضعفو مسلمانانو پښې وهل دي او الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون همدارز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام رواه البيهقي افغان ولس د سعودي عربستان له چارواکو او علماو څخه دا هیله نه لري چې دوی به د اسلام او کفر ترمنځ جنگ کې د امریکایي متجاوزینو اړخ نیسي زموږ ولس د اسلامي اخوت له امله هیله لري چې د سعودي حکومت به د شوروي ضد جهاد په شان په دې سخته ورځ زموږ د مستضعف ولس مرسته او لاسنیوی کوي. افغان ولس اوس هم د سعودي عربستان له هغو مرستو منندوی دی چې د شوروي اتحاد سره د جهاد په مهال زموږ له ولس سره ترسره شوې. اسلامي کنفرانس لکه څنګه چې د کمونیزم ضد جهاد په خلاف د افغان مجاهد ولس ملاتړ کړی او افغان ولس یې اوس هم احسان مني، باید په دې اوسنۍ غمیزه کې هم دغه ټولنه د عام افغان ولس تر څنګ ودرېږي او له برحقې مبارزې یې ملاتړ وکړي. په پای کې مسلمان ولس او مجاهدینو ته ډاډ ورکوو چې موږ په خپل ناصر او قادر رب تعالی باور لرو. لکه څرنګه چې زموږ جهاد د انګریزانو او کمونیزم په مقابل کې کامیاب کړ او د هغه وخت سپر طاقتونه صفر سول، ټولې دسیسې شنډې سوې همداسې به د امریکا په مشري اشغالګر هم ناکامه او ذلیل سي. دسیسې به یې زموږ په مشروع مبارزه هیڅ منفي اثر ونه کړي او په مقابل کې به یې زموږ روان جهاد د بري ساحل ته په خورا سر لوړۍ سره رسېږي، ان شاء الله تعالی. وما ذلک علی الله په پایله کې پوسته پتحه څلور تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای قتل او د قومندان عبدالبصیر په شمول څلور تنه نور یې ژوبل شول همداراز له دښمن څخه یو راکټ یو پیکا ماشیندار دوه کلاشینکوپونه او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي په پیښه کې یو تن مجاهد زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د کوسیات په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت د قومندان شایم په شمول دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول چې د یوه جسد په پوسته کې پاتې شوی او دوه نور اربکیان ژوبل شول همداراز له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار یو کلاشینکوپ یو راکټ یو خفیف شپاړس پیره د راکټ مرمۍ او ګڼ مهمات ولجه شوي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د راپورونو له مخې پرون غرمه شاوخوا د کندوز ولایت قلیزال ولسوالۍ اړوند اختیپي سیمه کې یو تن مهم اربکی قومندان له څلورو ساتونکو سره مجاهدینو ته تسلیم شو دغه راز یې یو میل پیکا ماشیندار څلور میله کلاشینکوپونه هم مجاهدینو ته وسپارل مجاهدینو یې تود هرکلی وکړ او د آرام او هوسا ژوند برابرولو ډاډ یې ورکړ د یاد ولایت د علي اباد ولسوالۍ اړوند کوچه قزاق سیمه کې په مزدور پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یو عراده رینجر ویجاړ یو پولیس قتل دوه تنه نور ټپیان شول. دغه راز تېر ماښام د نوموړي ولایت خان اباد ولسوالۍ اړوند د کندوز خان اباد په عمومي سړک یو تن عسکر مجاهدینو په دراسکوپ وویشت خو د مرګ او ژوند په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. د راپورونو له مخې پرون ماښام شاوخوا اووه بجې د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلې سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ څلور تن عسکر ووژل شول د یاد ولایت د سرخرود ولسوالۍ اړوند د حصارکیانو بلاک کې د شریر اربکیانو په وحشي قومندان حسن ګل د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې نوموړی او دوه تنه نور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول له نوموړي څخه یو ملي کلاشنکوپ هم د مجاهدینو لاس ته ورغلی یاد قومندان په ظلم او وحشت کې ډیر مشهور و چې په وژل کېدو سره به د سیمې مظلوم ولس د آرام سا واخلي د پکتیکا ولایت مرکز اړوند محمود خیل سیمه کې د مزدور پولیسو په دوو پوستو د مجاهدینو له لوري د لیزر په مټ بریدونه ترسره شول معلومات ښیي په یادو بریدونو کې دوه تنه پولیس ووژل شول دوه تنه نور ټپیان دي د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند د سره کوتل په سیمه کې د مزدور دښمن په سنګرونو وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې دوه سنګرونه فتح شول او پکې میشت مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته چې د درې تنه وژل شوي پولیسو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي په یادو سنګرونو کې له مزدور دښمن نه دوه چلتر ټوپکونه درې کلاشینکوپونه او یو چریکي هوان د مجاهدینو لاس ته ورغلی مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مجاهدینو له لوري پراخ وسلوال برید ترسره شو برید چې پوره یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول همداراز د ید ولایت د مرکز فرا ښار اړوند د رچ په سیمه کې د مزدور دښمن په موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو برید چې تر یوه ساعته پورې دوام وکړ په پایله کې یو ټانګ او رینجر موټر ویجاړ او دښمن ته پکې مرګ ژوبله اوښتې د زابل ولایت له مرکز قلات نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي هغه یرغلګر او مزدور عسکر چې وړمه شپه د مرکز قلات اړوند د ملاینو سیمې ته د ډرون او جټ الوتکو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو بمبارونه پیل کړل او بیا وروسته په شوبلو ټانګونو او موټرو کې سیمې ته راغلل په سیمه کې په خورا وحشت لاس پورې کړ دښمن تر بیګا لس بجې پورې په سیمه کې په وقفه وقفه بمباري هم کوله چې د لومړنیو معلومات له مخې په دې وحشت کې اته کورونه یو دارالحفاظ په بشپړه توګه تخریب شوی او د ملکي خلکو دوه موټر او څو موټر سایکلونه سوځولي دوه کلیوالې شهیدان کړي دي د غزنی ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند ولی کلا سره کلا او سیدان کلی باندې ګوډاګیو عسکرو د هوانونو او توپونو په مټ وحشیانه بریدونه ترسره کړل د معلومات له مخې دښمن په دغو وحشیانه بریدونو کې د ولی کلا په کلي کې د عبدالرحمن په نوم کلیوال دوه تنه تنکي ماشومان شهیدان کړل یوه ښځه په شهادت ورسېده دغه راز پرون سهار شاوخوا لس بجې د پکتیکا ولایت سراوزي ولسوالۍ اړوند مرزکو سیمه باندې امریکایي اشغالګرو د بې پیلوټ الوتکې په مټ وحشانه بریدونه ترسره کړل خو لله الحمد چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدور عسکرو په کنډه کې د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو دوه تنه نور ټپیان شول د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند هوایي اډه باندې بیګا شپه دوه نیمې بجې د اسلامي امارت مجاهدینو دوه توغندي وتوغول برید په داسې مهال ترسره شو چې په یاده هوایي اډه کې د نیمروز والي او امریکایان هم موجود وو توغندي پر نښه شویو هدفونو ولګېدل چې له امله یې په میدان کې د یرغلګرو او ګوډاګیانو ترمنځ ترتیب شوی پروګرام ګډوډ او د شپې په درې بجې یرغلګر د الوتکو په مټ د نورو بریدونو له ډاره وتښتېدل د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د ژړ مکتب په سیمه کې پرون مازیګر امریکایي یرغلګرو او ورسره مزدورو سپېشل پورس عسکرو د ملکي خلکو کورونه په هوانونو وویشتل چې له امله یې یو ماشوم شهید او دوه تنه کلیوال سړي زخمیان شوي او وروستۍ خبر ده چې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د وام په سیمه کې د محمد اکا په نامه له مهمې غټې پوستې چې ډیر کله به د مجاهدینو تر بریدونو لاندې وه پرون مازیګر څلور بجې ترې مزدور عسکر د کمکي قوې په مټ د کندهار معروف ولسوالۍ پر لوري وتښتېدل. دښمن په تېښته سره پراخه سیمه او مهمه لاره د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله. د یادونې وړ ده چې یاده پوسته څو ځلې د مجاهدینو له لوري د وسلوال برید په ترڅ کې فتح شوې او لسګونو عسکرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه درنو هیوادوالو د امریکایي اشغالګرو په مقابل کې جهاد کول زموږ او تاسو د خوشي انتخاب نه بلکې د الله تعالی له لوري را باندې فرض عین امر دی دا سپېڅلی مقاومت زموږ او تاسو عقیدوي ملي او اخلاقی مسولیت دی په دې لار کې باید د هیڅ ډول شیطانی وسوسو ښکار نسو د بشر اساسي حقوقو ته درناوی او د ښې حکومتدارۍ توان نه لري خلکو ته خدمات پرمختیایي پروژې عدالت او امنیت نشي وړاندې کولای او لنډه دا چې دا توان نه لري چې د یو هیواد اداره او سیاسي رهبري په غاړه واخلي خو اسلامي امارت لکه څنګه چې د حکمرانۍ په تیره دوره کې یې له ټولو ستونزو تپل شویو جګړو نړیوالو بندیزونو او قسمه قسم خنډونو سره سره یو سولیز او عادلانه نظام رامنځته کړی و اوس یې هم د خپل واک په ساحو کې چې د افغانستان د جغرافیې اویا فیصده اراضي تشکیلوي د حکومتدارۍ پر اصولو برابر اسلامي عادلانه نظام رامنځته کړی دی دا چې د اسلامي امارت تر تسلط لاندې سیمو کې سوله ییز عادلانه حکومت واک چلوي یوازې زموږ ادعا نه ده بلکې په دې وروستیو کې یو شمېر غربي مطبوعات او تحقیقاتي ادارې هم د خپلو څېړنو په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي چې په دې برخه کې حقایق تسلیم کړي او واقعیتونو ته انعکاس ورکړي د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې پر یوویشتمه نېټه د امریکا مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ یو راپور نشر کړ چې پکې راغلي وو طالبانو د حکومتدارۍ یو مناسب نظام ایجاد کړی دی او د روغتیا، معارف، قضايي محاکمو او مالي چارو لپاره یې فعال کمیسیونونه جوړ کړي دي. یاد راپور زیاتوي چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو حکومت کوي. د حکومتدارۍ په چارو کې سخت محتاط دي او غواړي چې د خلکو زړونه وګټي طالبان کوښښ کوي چې د زور او جبر پر ځای خلکو ته خدمات برابر کړي او داسې ښکاري چې د آینده حکومت لپاره ځان چمتو کوي همداشان یوې غربي څېړنیزې ادارې چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د انکشافي چارو په اړه پلټنې کوي هم د اسلامي امارت د انتظامي امورو خصوصا معارف په اړه یې پلټنه کړې په یو مفصل راپور کې یې خپره کړې ده. دا راپور چې له یو سلو شپېته کسانو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی ده، د اسلامي امارت تر واک لاندې ساحه کې یې د تعلیم، روغتیا او نورې انکشافي چارې بریالۍ بللې دي. دا او دې ته ورته رابرسېره کېدونکي حقایق ثابتوي چې اسلامي امارت د دښمنانو د تبلیغاتو خلاف یو عادلانه او د خپلو هېوادوالو هوساینې، پرمختګ او کامیابۍ ته ژمن اسلامي خوځښت دی چې د یو منسجم حکومتي سیستم په حیث فعالیت کوي. دا خوځښت د خپل ولس له منځه راپورته شوی د هېواد په سطحه د بل هر سیاسي جریان په نسبت په ولس کې ژورې ریښې لري او د ولس په دردونو، ستونزو او ارمانونو تر هر چا ښه پوهېږي. د نړۍ خلک او حکومتونه باید اسلامي امارت ته د کومې معمولي، بې ملاتړه او باغي ډلې په نظر ونه ګوري. اسلامي امارت کوم په اصطلاح زیر زمین، انډرلاین، جنګي سازمان نه دی. بلکې یو بشپړ حکومتي نظام دی چې د افغان ولس بې کچې ملاتړ او په سیمه ییزه کچه سیاسي وجاهت او اعتبار له ځان سره لري. امریکایي چارواکي او د اشغال نور ګډونوال نور باید له دې مغالطې او ځان دوکه کولو څخه راووځي